بسم الله الرحمن الرحیم د مؤمنو غازیانو د قربانیو او شهامتونو په نتیجه کې صلیبي ډارن دښمن په نظامی ډګر کې د خپلو ټولو شته وسایلو سره سره له داسې شرمېدلې ماتې سره مخ شول چې ان شاء الله بیا به د سره استعمار په څېر کله هم د پاڅېدلو همت ونه کړي. په نظامي ډګر کې تر شکست وروسته دښمن د جنګ بڼه بدله او په فکري او فرهنګي جګړې یې لاس پورې کړ. خو افغان غازیان له دې برخې هم بې پروا او ناخبره پاتې نه شول او د دښمن د فکري او فرهنګي یرغل پر وړاندې سنګر ونیوه. د حزب اسلامي افغانستان د صلاح الدین ایوبي رحمه الله جبهې چې دښمن ته یې په نظامي ډګر کې داسې غاښ ماتوونکي ګوزارونه ورکړي چې جبون او ډارن دښمن په ولایاتو او حتی د هېواد په مرکز کې په خپلو ګېسټ هاوزونو او مهمانخانو کې هم ارامه ورځ نه لري. خو د ایوبي جبهې مؤمنو شاه زلمیانو د خپلې فرهنګي مبارزې رسالت هم نه دی هېر کړی او دا دی د دښمن د شیطاني سندرو په مقابل کې ملت ته د افتخار ملا ژوندی دی په نوم د ترانو یوه په زړه پورې مجموعه وړاندې کوي هیله ده چې د دښمن د روان فکري او فرهنګي یرغل پر وړاندې یو ګام وي.